الله العزیز الحکیم دا سورته زمر ده 39 نمبر سورته ده په ترتیب عثماني کې پس د سبا او مخکې د مؤمن نه نازل شوه آسمان نه چراغل نو یو کم شپیتم نمبر سورته ده دا الله خیستنو مناسمه حسنا پکې اتلستی سورت زمر مرتوائی سورت زور سورت غرف مرتوائی ربط دما قبل سره ده ده هر کلا چې مخکې صورت کې مخکې سره تړونه و ربط ده ده مخکې شفیع قهری نشته ده په الله باندې څوک زور ور نشته ده وګوره د نبیانو حالات ته ندلته فعبد الله مخلص له الدين بشک الله تا خالص کون کې شاد هغه د پاره د دین راشه او الله ته وسغوا امهات د سورت خلاصہ د دې مبارک سورت منقسم ده پنځو بابونو ته اول باب تر 41 نمبر 21 نمبر آیات پورې اوله خبره ذکر د صداقت د قران دیمه خبره دو عقلی دلیلونه دریمه خبره بیا درې زجرونه سلورمه خبره بیا تقابل د مشرک او د موحد په سلور آیاتونو کې پنځمه خبره بیا په دلایل او وحی او سره مسله توحید ثابتول بسم الله الرحمن الرحیم په امداد د نوم د الله چې مهربان رحم خو دې شروع کومه په سورته زمر امام ترمذی دا یو روایت نقل کړي د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نام چې نبی صلی الله علیه وسلم نه به ود کېده تر دې پوره چې سورته زمر او سورته بنی اسرائیل به نه ولستلی تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم راتل الله کتاب د طرف د الله ندي چې زوره ور ذات ده دې کې ترغیب ده الحکیم حکمت والا ذات ده پدې کې ترغیب ده بیا مقصد الكتاب کتاب دنیا ته د صد پر راغله ان انزلنا الیک الكتاب تور چیرلای د دې جنا تاو شو تور شي یو کویر الليل علی النهار تکویر الليل علی النهار څه دی چې دا ورځ په خپل تور تم کې دا پټکی دقه ته ویلې شي یو کویر الليل علی النهار تکویر دیتا ویلی شیوال دا پټ کیتا دا تور تور تم الله په دې سپین سباونو باندې دا تور تور تم الله په دې سپین رڼا باندې راتاو کې دوستا تور تور تم شینو ويكبر النهار على الليل او رانغاړي الله ورس پشپ باندې څه مطلب شو تک تور شپې اندازه د خیر او د شر دوانه د الله نه ده خو په نه کې راز دی او په بدای ناراض د چا په خوانو مولایانو ویل ډېر زبردست ده خوري ټکی دی په نه کې راز دی او په بدای ناراض یعنی دوانه د الله د طرف نه دی دوانه د الله په اراده باندې کېږي خو په نه کې راز دی او په بدای ناراض او کافران سوای اراده او رضا غوي یو شی دی موږ نه اراده د الله جدا ده او رضا څه شی ده انسان کله کله بیماری الله او چې کله ته بیماری لاړ شي نو د دنه بیا هغه هر څه هیر شي ما باندې یو ځل ټایفایډ مو هپاتایټس سی مو او اچ پایلوري د مېدی او بیماری د هغه مو یو طرف ته مېدی مې ور واغستو بل طرف ته هپاتایټس سی هم راته ده او یو خطرناک زبردست ټایفایډ ته سونه سونه بیماری خو بیا بالکل زمانه وتخته ته خبر ته تیرو علاج لا یو بجوا د شپې واپس راتلو شاته زما کم مرګري چې نو ما وکاته خه زبردست آرام دې ټوډي وا ما یار اجزانان شاته ستړي دي نو دا وې د سترګې پټيږي لکه خوب ورله ورزي نو ما په دې اړه کې ویل مل ګوره دی باندې او سخت نشته نو دی له خوب ورغه ښا مل داسې بام یو وخت چې ما باندې داسې خوب راشي او زما سترګې ښکته کیږي او زه پورته کوم سو سو زله بیا داسې رااله خو انسان نه هغه حالت څه شي نسیما کان یدو الی لس منټ ارستو به گاړې ودرا او ما په دې خپل سینه باندې توریا یې خودله ما وې چې وره واغستو ور ور نسیما کان یدو الی یو ډېر ور ډېر زبردستا چې کله ولې ملاکند راوغخت ما ته مری شه پړه دې ډېر ستیر کړ خو مونږ ته دی ونه ویل بیا لک زما د اړه ترجمانی وکړه د زړه دنه ترجمانی وکړه بس دا رانه چرته به ير نشي پړه دې ډېر څه تیر کړه مونږ ته دی ونه ویل او واقع زما په زړه ډېر څه تیر شو بس نسیا ما کان یدعو الی هر کې دې هغه حالات چې و دې چوازونه کول الیه دې الله تا من قبل فخوا چې کومه چره الله ته دواله وي هغه حالات د دنه يرشي هغه دعاګانې هم د دنه يرشي ويرجو رحمت ربه امید ساته د مهربانه امید ساته د رحمت د پر رب امن هو قانت قانت یومان دا هغه څوک چې وی تابعدار ابن مسعود معنا کوي د معنا قانت معنا خاشعون فی صلاتی چې په خپل مانزه کې الله ته خشوع کوي درې معنا دنیا کې هغه انسان چې سحر بس خلکو غوګونه وخره سپو د څه غپل او هغه پلانې زه تا دغه د شراله او هغه د څه چلو شو د د څه چلو شو اوګه چرواته منو دا چل دا چلو اې دا خدای بنی ادمه سره کاګل دې جوړ کړل ته څه صدقو د دې کلی څه داروغه کڅ شي امن هو قانتون انا الليل یو سړی ویلو بیګا پاسې دم ټول خلکو دو ټول خلکو دو هغه ورته زمونږ الله ته زمونږ زمونږ شیطانی ولې کې ځان لا پاسې درې خدي کړ دي کنه زمونږ مونږ الله ته ولې خې حالګه الله دې خوشحالي در لدر کې چې پاسې درې مونږ سره خدمت وکړو ته مونږ ورته ولې خې زمونږ شیطانی ولې کې امن هو قانتون انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره الله دا ګوره دا غلا مونږ دی چې تا باندې هیڅ خبر نشي چې د پاسه درې باز خلک خو دا دنیا و خټ کوي ته ویل ته درز او دلته د شي چللې بدل ته سو کې په لته والے هر کته روغه کله ونه ته فوټبال والے قائم يحذر الاخره ويرجو رح يا خدای دې داسې بوډا دې الله ود پاتې کی الله دې ود پاتې کی او دې دې خدای ود پاتې کی ځکه د په تهجد کې دونه خیر نشته سونه چې د د لاسه خلق کړه من دې ويرجو رحمت ربي قل هل يستوي الذين يعلمون تو يا برابر دي هغه کسان چې پويږي والذين لا يعلمون او هغه کسان چې نه پويږي انما يتذكر اولو الالباب صابرینو اجر به حساب ده به حساب یو دا معنا یزاد علی الثواب سونه ثواب چې دیو دین الله به زیات ورل ور کوي قطا ددا سی وای یو روایت ده چې کلا عافیت والا با دا تمنا وای کی چې ارمان ان اجسادهم تقرز بالمقراز چې ارمان چې زمونږ دا بدنونه په کینچو باندې غوس کړی شوی ربا مما یذهب به اهل البلا چې موږ نه بلا والو مصیبتونو والو سون نعمتونه وړل د الله د فضل او د الله د کرم نه وګوره مصیبت به الله نه غواړي نه او محبوب عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي کته امتیان کته جنتیان غرف والا بداسینی لکه څنګه چې په اسمان کې تاسو زبردست پړقې دونکو ستوري نه زکه په میانس کې با خامخا تفاضل وی ویل شوی د الله رسوله تلک منازل الانبیاء دا بلا خانو والا دا دا کورونه د نبیانو دي منزلونه د نبیانو دي چې بل څوک به ورته نشي رسیدي نبی علیہ السلام بلا بلا ولنا زما د قسمی پغر الله باندې چې زما نفس هغه پلاس کې دي سخرک به چې په الله ایمان راوړې تصدیق د رسولانو کړي هغه به الله بالا خانو ترسي الله دې مور ته ورسي غرفم مبنيه چینه پزمکه کې بیا روباسي په غیبانه فصل چې مختلف دی د غیر رنگونه ثم یهجو بیا وچینو تبوینه دی لره تکزیړ یو ګرځي الله دی لره رضا مات مات ان فی ذلک یقینا پدې کې خامخا نصیحت دی د عقل د خوندانو د پاره افمن شرح الله صدره للاسلام هغه څوک چې کولاو کې الله پر یو یو ګنا مخ تکوا د الله د کرم او د احسان چې کومه ده هغه استهزار کوا بس اوس په دا وخت کې بیا خپل الله ته چې بار وګورا اے الله مستا ګناګار ذلیل بنی آدم نو چرته به غر کې الله ولې می خلکو ته سپاره ولې می خلکو ته ذلیل کې اوس په دا وخت کې به الله رب العزت ستاګونه به زیګ زیګ شي دی وخت کې چې واست کومه دعا غواړي الله به قبلې ثابت بنانی وای ما ته پته لګي چې زما کومه دعا قبلېږي چا ورته چې هغه کومه چې کله زما د سر اخته ودرېږي بس ما ته پته ولګي چې اوس مې دا دعا الله دلته څه خلک دی چې قران لوسته کېږي نو هغه باندې شي سوجد راځي ټوپونه وای اسماء رضی الله تعالی عنہ ته یو کس راغی ورته ابای څه خلک دی چې دلته څه تلاوت کېږي ذکر کېږي نو هغه ټوپونه وای پای باندې څه چل کېږي اسماء رضی الله تعالی عنہ ورته یا فتراهم اقصا من ابي بکر ولته دا داسې نه چې دا د ابوبکر نه ډېر یریدون کې دي وکانا لا يفعل زما باجان خو بدا سي نه کول تلاوت به کا او سترګونه به اوخ کې رواني وي تلاوت به کا او غونه به زیګ زیګ شه خو زما باجان خدا چل نه کړي چې ټوپونه وال دي ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله دنیا کې سړی چې کله سخت راشي نو د مخ ته لاس ونسی خو د قیامت حالات به جداګانې اول بستا په مخ باندې حمله ای افمن یتقی بوجهه یاغه څوک چې ساتي په خپل مخ باندې ناکار عذاب پرز د قیامت باندې آیا هغه غره ده کاغه څوک چې الله ته بچ ساتله او ویل شي ظالمانو ته وسکه یا تاسو کسب کاو درو جنتیا کړي وا کسانو چې مخکې د دیونه فاتاهم العذاب نراغ دیو ته عذاب دغه طرف نه چې دیونه پویدل وسکاو دیو ته الله چې کوم دې رسوایې په ژوند دنیاوي کې عذاب د آخرت ډیر لوی وو په دې شر کدیو پویدل یا ترغیب قران پتا کې سره بیانو موږ خلکو ته په دې قران کې من کل مسلن د هر قسم حالاتونه د هر قسم مسائل نه چې دی ورته محتاج دي لعلهم يتذكرون د لپاره چې فن او نصیحت قبول کې قران عربیا قران په عربی زبان کې غیر ازی وجل چې نه د خاوند کوګواله د لپاره چې دی و یریږي ضرب الله مثلا الله یو مثال بیانې بیانې الله مثلا رجلا مثال دیو سړی فی شرکاء متشاکسون چې په دې کې شریکان دي او د یو بل سره مخالف جګړمار یو غلام دی چې دغه د پاره واته مالکان دی او ټول دی او پل په خلاف کې نو کدا غلام دی او کرا لګي سار شین او هغه بل کرا چې لاړ شین هغه هغه ورل سرمن وباسي ته ولې سار شوی نن دی هغه له دونه کار وکړو مال دې دونه وکړه هغه دې ولې خوشاله کا زه دې ولې خوشاله نه کم جګ شرکا دي او متشاکسون جګړمار دي الله وې د دې غلام بسونه بد عمرې زکه دا اتو خوشالول سونه ګران کار دی د پینځو خوشالول سونه ګران کار دی او د هر چا زړګي ساتل سونه ګران کار دی آیا برابرې ده شي دا په مثال کې په حالت د دې دوانو برابرې ده شي نه نه زماروا دا یو خډیر بره حال لې کدا خوشاله هغه خپکی کا خوشاله هغه خپکی او دا یو خو ماشاءالله مزیدی بس یو خوشاله کا بس پورا دا د وړو وړو خدایانو دې بند کړم لوی خدای زب کم یو ته سجده کړم چا پسې بځه یکی بینو یکی دانو یکی گو یکی خواهو یکی خوانو یکی جو راشه یو الله وګڼه ولی غرق شي ولی تباه شي ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله حمدنا دي الله لرا یو تحذير ور کوي د آخرت نه چې بل بلا کم کو جائے چې محمد عربي د دنیا نه رسکتيږي لو کان فی الدنیا بقاء لساکن لکان که په دنیا کې څوک نو نبی علیہ السلام به دیو تحذير د آخرت چې نبی علیہ السلام د دنیا نه تلو واله د نوبل بسوک پاتې شي دیم دا ذکر کا حسن علی العمل چراشه په عمل باندې تیزونه وکي دریم دا توتیا د لپاره د مرګ د محمد عربي چې خلک بیا ونه وایي چې د مرګ نه بری دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم انك ميت وانهم ميتون سلورم دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په مرګ کې د چا اختلاف را نشي او پنځم دا ده چې نفس په دغه لفظ کې محبوب عالم د تمامه دنیا والا سره برابر کړي ځکه انک میتون و انهم میتون وسړیا چې د دوانو جهانو سردار د دنیا نزي نو تبل هڅ شي ته خو خامخازي انک میتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت بیا ویقینا تاسو پر د قیامت د الله په دربار کې د خپل شرکا او سره جګړه کوي فمن ازلمو څوک دې ډېر غړ ظالم